د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزواتو سلسله سیرت کې شروع وا په دې غزواتو کې یو مشهوره غټه غزوه غزوه بدر دا غي تفصيلات ویل شيو او بیا د بدر نفس چې درې مې هجره کې څو واقعاتو تر هدا پورې اغم بیان شیو بل غټه غزوه او مشهوره د بدر نه بعد اغا غزوه د احد ده چې داغه ډیر تفصیل او داغه په مختلفو پهلوګانو باندې قران سورته ال عمران هم رڼا چولې ده دا غزوه احد په درېمه هجره کې شوی و یعنی د هجرت درېم کال ځکه په دویم کې بدر شو نو درېمه هجره کې احد شو او شوال کې شوی شوال یعنی د ورکوټي اختر میاش شپږم شوال شپږم تاریخ د شوال او د دې غزوه بنیادی عوامل او اسباب یو سو خبرې وي س معاشرتی س سیاسی س عسکری صداغي مفاد یو خداوا چې بدر کې مشرکین او تا ډېر لوی شکست شو ډېر کسانې وجلې شو نو دا هغه بدر دا بدلی غستو د پاره هر وخت دی بیتاب وو سزا سی وړي وړي کاروایانې کړي واغې کې ناکام شيو نو دا وحد درصل دوی د هغه خپل غوسه سړولو د پاره د دې مشرکانه عصبیت ته چې کم ټیس رسیدلو نو داغي په بدل کی نبی علیہ الصلات والسلام او مسلمانانو ختمولو پورا مصمم اراده وا دویم داوا چې د قریشو و د عربو کې یو مذهبي حیثیتو ځکه دوی د کعبه متولیانو د کعبه منجورانو او په دی باندې ډیر مضبوط وار بدر کې وشو نو دی سره دام خطر شو چې هغه سیادت مشرت ام ختمي کی کده داسې مخ کې روان او بل دا و چې مدینه کې یو اسلامی ریاست وجود تراغلو او مسلمانان یو طاقت او بدر کې طاقت خکارم شو او دغه مسلمانانو د دوی معاشي تجارتي زې په زې ناکبه بندي وکړي وا ناکبه بندي وا ناکا بندي وا چرته تجارتي قافله د دوی روانه ده بس نبی علیہ السلام صحابه کرام وتلار نیوله دي سردام ډېر لوی خطر وا چې معاشي تور مون خراب شو نو د دې کوشش دا و چې یاره دغه ناکبندي ختمه کی نو د هغې د پارم د دې دا مجبوري و چې راوتی وی نو احد له د دې ټولو اسباب او عواملو په دنیا دی راوتی او دیو نوې جنگ کول غوستل چې په دې سره دې ته کم د اسلام خطر ده چې دا ختم شي او په دې نوې جنگ کې وحد ته چې دوی راتلل په مدینه باندې عمله کوله د بدر او د دې ټولو خبرو د انتقام د پاره نو یوازې صرف جنگجو نور اغلی د دې جنگیالي بلکې ځان سره د قریش شاعران هم را روان کړي یعنی مطلب د دینن سبا دور په اصطلاح کې میډیا خبره کردار ادا کړو د میډیا استعمال کړو خزی ځان سر را روانه کړو پوی خزی چالاکه خزی اهمه خزی او وی با د ځوانانو قریش د مسلمانانو خلاف را وی خول او بیدارول او غیرت به ورکاو برحال دوی تیاریان مخکې نه شروع کړې وي کله چې تیاری مکمل شوه نو شوال کې دوی لخر مدینه طرف ته پیش قدمی شروع او د دې لخر قیادت د بنو میو عقاب په دې مشهور ابو سفیان سردار او ځکه ابو جهل لیمړ شوی دی سرداری وز د سره د ته بنو یو امیو عقاب ویل کېده کنه باز یقینا ډېر په جنگونو ماهرو حربیاتو ماهرو تجربه کار سپه سالارو ابو سفیان دغه د وحد کې راغلي دی بیا احزاب کې راغلي دی نو ډیر ماهر او پوی دی په رسول الله ایمان مو ته بیا نصیب رضی الله تعالی عنہ دغه وخت کې خو کافر دی مشرک د 3000 افراد مشتمل په جنگجو مشتمل یو لخر را روان ک قریش خو پکیو د قریش نه علاوه نور یو دوا غټ قبایل یو بنو کنانا او دویم اهل یم تماما دیم ځان سره کړی درې زره کسانو کې تقریبا 200 خو ګړ سوارو اسونوالو او وسو کسان تقریبا زره پوش زغری اچولې داغه وخت د جنگ اسباب او ځان سره د قریشو موې زنانا د اوچتو چې د خاندانونو پنځلس زنانا هم په دې جنگ کې شامل چې بدی ته غیرت او حمیت ورکاو او د مسلمانانو خلاف جنگ د پاره را پاسول سیرت نگارو دا خزو نمونم ویلی دی خو خاص کر پکې نمایه خزی په دې پینځلو سو کې یو هن بنت عتبه هندا د ابو سفیان خزا دا اراغله دا د دې پلار بدر کې مړو عتبه او دا سينور مقتولین دا غي د بدله غستل انتقام د پاره بل پکې فاطمه بنت ولید وا دا د ابو جهل درور حارث ابن هشام خزا دا او د خالد ابن ولید خور ده دا راغلی ده دا د خپل خاندان او د پلار او د دیلیور ابو جهل د انتقام غوښتو د پار راغلی دغه رنګ ام حکیم بنت حارث پکې ده دا اکرمه خزا د ابو جهل رواندار اده دې خپل سخر او تربوري مو ابو جهل داغه انتقام د پاره بهر حال دا خزي مرسره دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدا پتاوا اطلاعوا چې قریش تیاری کوي خود دې عسکري منسوبه بندې نه نو خبر چې سمر دی او څنګه دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابانو دې کې لک تاخير شوه تر دې پوري چې دا قریشو دغه لخکر مدینه ته شمال طرف ته د مدینه د شهر نه درې میله فاصله کې جبل احد په لمن کې دا 3000 لخکر وغورځول شي نبی علیہ السلام ته اطلاع رااله چې را رسید نو جنگي او جغرافي لحاظ سره د جنگ دا بهترین ځای او بد غلطوي دا دا چیخی ګس طرفنا د عمله سه امکان نو محفوظ زو نبی علیہ السلام چې تصدیق کو چې او رو رسیدل قریش نبی علیہ السلام یو شورا راوست مسجد نبوی کی او مشران صحابه مهاجر مشران د راغون دین رای واغسه څه چلو کو بار وروزو کو مدینه کې دن دفاع کو نو اکثر صحابه کرام رائے داوا چې بار نو ورزو خودل تب مورچه بندي وتو کو نو چې مدینه ترانه روزي نو میدان جنگ به مدینه دنه دا شهر جوړ شي خو ابدای چې مونږ به ته کورونو په مورچو کې ناستیو په کور ورته ناستو نو چې په دې کوسو کې تیریږي برنه به ولو نو په دې طریقې به اغوی ډیر خراب شي دا منصوبندی دا یې خوا چې د بارنوز په چرانه وتل وته به هر سړی به تا کور نشي شي غشو هغه باندې شورو وپیو نو دی به نقصان ومومي خدای کې دا و چې سزوانان هغه چې بدر کې نو شامل شي نوجوانان صحابه اوی نه یا رسول الله بار ووزو بار وتل پکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوکتل اختلاف رائے رااله سوی باروز او سوی دنن عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین هغه خود بوزدره وجوي نجی بار نوزو او مشر دی تر دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اختلاف راولی دلا نو بیسیت سپه سالار خپل فیصله وکړ نبی علیہ السلام نه زوبس لکه چې زمایر ادم داوا د مشرانم دا چې نوزو او کم چې جذبات والا صحابه کرام ځوانان ویزو نو بس نبی علیہ السلام زې چیزو چاہتے نه چاہتے د دې جذبات ته وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ او کور ته ننوت زغرا وغیرہ واچو لسچدا جنگ اسباب او سامانی او وروت دی پوی شو دا ځوانان چې نبی علیہ السلام رائے دا بل و مونږه د خپل رائے ویو د سید نبی علیہ السلام په طبیعت به پورا نه و شاید زمونږ د رائے نه او د جذباتو نه نبی علیہ السلام مجبور شوی نو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله مونږ خپل رائے واپس لو او نوزو بس دن نبو او ته وینا د الله د پیغمبر دا شان نه دی چې یو ځل زغره واچي بیا دی واپس بس د پیغمبر یو خبره ما زغره چولې ده واپسی بنی اوس بزو زوبا او الله بچ دینو د دې دشمنانو منځ کې فیصله وکي نبی علیہ السلام بدا عادت څنګه چې مخ کې غزوات کیو چې بار به وتل نو مدینه باندې به سوک جانشین سوک امیر ذمہ دار مقرر نبی علیہ السلام چې خود تتنو یو صحابي د ابن ام کلثوم رضی الله عنه هغه قائم مقام او خپل نائب جانشین مقرر ک او 6 شوال شپغم تاریخ دا ورکوټي اختر درېمه هجری کې چې تقریبا عیسوي حساب سره 22 مارچ 625 عیسوي جوړي د جمعې د مانځنه بعد بهر ووت جمعې ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اسمانه سور شو او غاړه ته کمان واچو تیر کمان نی لاس کې نیزه ونیوه او روان شو دا ورته چې پیغمبر نه چې صرف تسبیح لاس کی تسبیح لاس کی دی تسبیح مطلب ذکر اذکار او الله خپل طرف ته تورا زغرا نیزه لاس کې اسی عجیب خون بنو سونه خون بکاو د پیغمبر سره چې پاس ناسی او کمانه غاړې ته او لاس کې نه زوی نو داسې بهادر پیغمبرم نه نو نبی علیہ السلام روان شو او صحابه وسره دي نو د صحابونا یو صحابي سعد بن عباده ده او بل سعد بن معاذ ده قربان د دینم دا انصار دي دا د مدینه خلک دي دواړه لوی لوی سرداران دي دا دوغټي قبيله دي کنه اوس او خزرج د دې سرداران دي نو د دې اسن یو طرف ته یو سردار ملک او بل طرف ته بل نبی علیہ السلام په اس سے دیو سر پیادل منډه وای او نور صحابه کرام خي طرف ته غس طرف ته شا تر روان تقریبا 1000 مجاهدین صحابه کرام هتوت چې په دې کې سل کسان زغر والو زغره اچولې وي نبی علی السلام خپل ما چولې و او نبی علی السلام دا خود فوجي ټوپېنی اوس پنی والا اغم اچولې و دا دغه وخت د زمانه دا جهاد اسبابو د دې ځای نه چې کله روان شونو په لار کې شوط یو مقام نه الته چې ورسېدل نو رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول خپل درې سو کسان د قوم او سم منافقان د لارې نه واپس کړ چې بز خپم وګوره پیغمبر د الکانو خبرو منلو موږ مشرانو سپینګیرو ته ډونه قتل چې مو ته بارنوزو دا جنگ بدن نو کو نو د ځوانانو الکانو کچا ذهن والا خبره ومنلو زموږ نه منی واپس د بدی باندې نفسیاتی اثر غورداو کنه نو 1000 نه 300 واپس د دغل روان شي هوې چیرې دا خو په خپل ځان هلاکت کې غرزول لی مونږ وروزو ځان نو ځان هلاکو نه دا مدینه کې دن نه پکاو بهرحال ابو سفیان او د مکې د مشرکانو لخر مخکې نه راغلی او د خپل مرزه مطابق یې ځان لا قبضه کړو ځکه شاته ورپسې اوهد غر دی کنه او یو باغ د کجورو الته لکه خپل فوجي هغه دغه جوړ کړو چې دل کیمپ چې دلته با زمونږه استوګ نه پاتې کیدلی برحال هغه داسې فوجي سببندي کړي وو لخر برابر کړو چې هغه زمانہ کې د جنگ بداسې مخ کې مو ویلو یو پینځه یې سیوي یو ته مقدمه وي مخکې روان خلک یو میمنه خی طرف ته بل میسرا ګس طرف ته بل شا طرف بل قلب اب منس کیو اهم کمانډران ما منس کیو غیر چا پیر ابو نو ابو سفیان میمنه باندې خی طرف باندې چې کم خلکو په خالد بن ولید مشر مقرر کړي خالد بن ولید هم لا مسلمان نه دی او دا د نبی علی السلام رشتہ دار دی ټول کنه ټول عزیزان دربوران خالد بن ولید د خینه زوی دی د نبی علی السلام نو خټول تربوران زینان دي او میسره باندې د ابو جهل زوی اکرامه دواړه لوی بهادران هم خالد بن ولید هم د ابو جهل زوی غم خجری انسان او قلب د منس کې چونو پایبانی صفوان بن امیه دا د امیه زوی چې بدر کې مردار شوی هم ډیر لوی سپه سالار دا کسان او بیا الله دې دروانو ته ایمان نصیب کړي خالد بن ولید رضی الله عنه صحابي شو اکرمه د ابو جهل زی ایمان وروړو صحابي شو صفان بن امیہ رضی الله عنه هغه بیا رس ایمان وروړو خو هوت کې لکه د اسلام او مسلمان خلاف ولاړ خالد بن ولید هم د حربیاتو ماهر کمانډر دی نو د شاته دته یو بل کار ابو سفیان والا کړو چې تبا په مسلمانانو د شا طرف نه حمله کوي او هغه به هم کړه د بیا خراب هم کړل مسلمانان د شا طرف د ذمہ داری دتا حواله کړو ابو سفیان دی او د مشرکین یو عجیب کار دا کړو چې کم طرف ته د مسلمانانو سببندی کېده کنه دی خو مخ کې راغلی نو الته غټه غټه کندې وېست او هغه کندې د کجورو په پاڼو په دې شینو پټک چې دا مسلمانان پکې وګرځي او نبی علیہ السلام پکې به هم غرزید په دغه باندې بیا زخمیم شو په دغه کند کې وګرځي یو کند کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله میدان تر ورسید ای خو هغه مقام نیولې دی دانن چې دوا د وحد غر نه دی طرف ته چوک حج عمرې لتلی نو جبل رمات وته وی کنه نو بده کې دا دوا ډېرې دي او کمزې شهاده او حد دفن دي نو بس دغه میدان دی ته پاتې شو نو دی دل تر ورسید نبی علیہ السلام جایزه واغشته نبی علیہ السلام خپلم یو لوی جرنیل دی او ماهر دی دا جنگ نبی علیہ السلام سب بندي وکړه درې طرفونه محفوظ کړل دا طرف دا طرف مخامخ شا طرف ته چې نظر واچو نو دا جبل رمات دو ډیرې دي نو د دې دوه ډیرو منځ کې داسې دره لار ده اوس خو بار بار دونه بري و غیره شوی د چې هغه طرف نه سړی راشي سدونه پته هم نه لګي داسې وړه غونډې ډیره کې ښکاری خو شا طرف نه چې سړی راشي نو خو پورا لکه داسې د کوټي عمره خو پورا بلندی ده نو دغه نبی علیہ السلام خطر محسوس کړ چې را د شا طرف نه بدی را باندې رانیش د دې غر د پاسه نه د دې دوه غرونو ډیرو منس کې دا درا دا لار اوس هم داسې معمولی غونته درا غونته ده همای چې د احد د میدان د طرف نه داسې پوره نخ کوي لکه بار بار بری شوی د نو سره شا طرف نه خب پوره ښکاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د درې تو قتل چې را شا طرف نه رانی شي او سره د دې چاوي د غیر ادم و خالد یې په دې باندې مقرر کړو خالد بن ولید نو نبی علی السلام د دې د حفاظت د پاره عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه صحابي دی دله یو 50 تیر انداز او تیر کمان والا خلق ورک دسته ولا ورک ورته تاسو به دغه درکې ناشتیه کومګه فتح کو کو شکست کو هر رنګه حالات راشي نو دغه زینه باندې خوځي نو دا 50 تیرانداز په دغه درې کې نبی علی السلام کینول او دی طریقې سره نبی علیہ السلام هم سببندی وکړ هغه زمانه کې به جنگ کې داوا چې جنډه با پلاس کې اوچته ولاړه و د چا جنډه به پریوتنو دا به د شکست او د یری علامه و نو جنډه پرې وته تاوی نه پرې خو نو دقه جنډه ابو سفیان د قریشو جنډه په قریشو کې یو قبیله ده مکی والو کې بنو عبد الدار وتوي او غیره په دې شرط ور کړی و تاسو قبیله د جنډې ذمہ داری ورکو خو غرزول ته نه پرې ځان به ختموي یکه بادیګره خو پرې ده غرزوي باندې نبی علیہ السلام دا سی وکړه چې مصعب بن عمر رضی الله عنه له اسلام د مسلمانانو د لخر جنډه ورک او عجیب ده چلته عبد الدار له ورکړې و نو دا مصعب بن عمر هم د بنی عبد عبد الدار سړی دی نو د مغه قبيله سره دلته مت جانډه د هغه قبيله والا سره ودرو برحال نبی علیہ السلام دی خوا میمنه میسرا کم چې خي طرف ته ګس طرف ته کسان ولاړ میمنه باندې خي طرف باندې زبیر بن عوام رضی الله عنه امیر ک میسرا باندې منذر ابن عمر ایسا پسالار خپل توره نبی علیہ السلام یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ الا ورک خپل توره ورکړه بس په دې جنگ او هغه یقینا دا توره حق مدا ک تر دې چې ځان شهید کو ډېر مردار او جنگه څنګه چې لا جنگ شروع کېده نو د دې په آغاز او ابتدا کې د قریشو خزو چې دینو پهلوانان او سپه سالاران به میدان ته راوتل جنګېدل به داسې عام جنګ به لا نه اول به دغه نه شروع کول نو د هغه طرف نه د قریشو یو علمبردارو یعنی جنډې والا طلحه همخې ته راووت نو علی رضی الله عنه مقابله ته راووت نو هغه په یو وار بس ختم کړ دارنګ چې کله جنډه پریوتا نو بل یو د ابو سعید بن ابي طلحه او تلاش کړي نو الته صحابي دی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه اور پس را منډه کړه انې سرو دې طریقې سره وې دا بنو عبد الدار یکه به دیګره ډیر کسان وجل شو جنډو والا بس صحابه اور پس وتلو وجل به برحال په دغه موقع حمزه رضی الله عنه علی رضی الله عنه ابو دجانه رضی الله عنه ډېر لوی بهادری وخوله په دغه جنگ کې اول وخت کې حمزه رضی الله عنه د مشرکینو یو سړیو مشهور ارتاد بن عبد بن شرحبیل هغه او مردارک بل یو سبا بن عبد العزا چې هغه پس مخ کې ورتلو نو د هندې غلام حبشي چې رسو مسلمان شو رضی الله عنه هغه ورته پلار کې ناست د یو غټ شاته وته پټ حقیقت واقع به بیا راشي رسو تفصيلاتو کې نو په نيزه باندې حمزه رضی الله عنه هو په دې سپغس کیو نا غریب شهید شو برحال دا جنگ شروع چې په دې کې ابو سفیان جنگی چالو چلاو ځکه خرابېدل کسانې ځای په ځای والي کېدل نو هغه داسې وکړه چې پسپایي اختیار کړه ظاهرا اعلان یې وکړ کا شاته شه پوښته مقصد دا چې مسلمانان مطمئن شي چې دوی خو مشکاسو خړو زه په دبل طرف راشم او وکړم داسې نو ابتدا کې د جنگي چالو چلاو فوج او خپل ځان شاته کړ شاته لاړل په دې کې غنیمت وغیرہ ته پاتې شو صحابه کرام ا غنیمت او زخمیان وغیرہ باندې اخته شو شاته چې کم هغه 50 کسان جبل رمات غدبو ډیرو منس کی کما دروا الته کینولیو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه والا ډاله دی په امیرو نو الته اختلاف پیدا شو چا ویلاندې کوزیو میدان ځکه چې بس جنگ ختم شو پیغمبر خو مقصد مونږ ته جنگ هدا پورې ویلو کنه بس جنگ ختم دی سو پورې بناست امیر وینا پیغمبر فرمایلی دی چې سو پورې مانی ویل نه براز که زمون هر رنګه حالاتي کوم جنگ شکست کو کو فتح کو بزامیر او مامورینو اختلاف پیدا شو 40 کسان تیرا کوش صحابه هی بس جنگ ختم شو فتح وشوا سو پوری بناش لاندې خدمات دي غنیمتونه را غونډول دي زخمیان دي وغیرہ وغیرہ نو خدمت کی سوال نه دا لالچ نو چې لکه غنیمت غنیمت خدا اصول قانون دي که ته په هر ځای په جهاد کې شامل واسم ناسین غنیمت کې بتاته یې سملای دیو جن دا پراپګاندا غلطه ده دا روافض او شیعو یا دا مستشرقینو چې دوی د غنیمت په لالچ را کو شو نعوذ بالله ځکه صحابه کرامو ته دا مسله معلومه و چې غنیمت کې زمونږه ای سوره او سلوټ مارنو چر سړی سوا غسل دا غبو نه خو با زرا زرا حدیثو کې راځي ورکوټه تار عمر نه ده تار اب امرا غونډې دو منس کې به خوستل کېده هغه نه بعد به تقسیم کېده صحابه په دې پویو خو د خدمت کې حصہ غستو د پاره بهرحال چې هغه 40 کسان را کوشو نلته دسته کمزور شو لس کسان پاتې شو د امیر سره او خالد بن ولید خو بده مقرر چې تبه د شاه طرف نه موقع ګوره حمله وکړي اچراغ اندازې واغسته سړی خو کم دی بس راو خط په داغه طرف شاه طرف نه را بزالس کسان خو شهیدان کړل سره دا امیر عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه او دې کې ول د اکرمه د استمرو سره رسیدا د تعاون د پاره مزه شاته ربنا پرې درراله صحابه او نبی علیہ السلام ځان خبرم نه ای خو بس خدمت ته او غنیمت ته او یو کار او بل کار او بدغه کې اخته دي شا طرف نه ناګهانه حمله وشو هغه ناګهانه حمله د ډیر خراب کړ صحابه کرام بالکل بد حواس شیدا د کم طرفه دکه یو خدا سي تختی دی دي کنه هغه باغ و غیره ته ورننه وتل کم د کجورو باغ وي جوړې لاړو پسپا شو تختې شا طرف نه داو شو سب بندي چې کومه غم بے نظم وا ځکه چې هغه خو بیا د جنگ په حالت کې نو کنه ته تر به تر خوارو او دا حالاتو چې چونکه هنګامي حالات دي خواروار دي نو سپه سالار یعنی نبی علی السلام سره رابطه هم کټ دا حالات جنگ کې خو په نمایز ولاړی نو هدایت ورګي په دې کې خو پیغمبر هم ګډوډ شو کنه د دینه او بیا یک د مملو شینو بس هنګامي حالت ته تر به تر شو صحابه کرام په دې کې ایت مکمل وش چې راشه اوس دا موقع د مسلمانان ختمول غواړي نبی علیہ السلام دغه موقع باندې ډېر لوی حوصله لوی استقامت ثابت قدمی میدان ایس حال کې پرې نه خو ګینه پیغمبر ته بده جهاد کې ډېر تکلیف ملو شوی په احد کې او د دوی هدف هم د قریشو سو نبی علی السلام نو چې کله خالد او اکرمه د شا طرف نه راغې خو ابو سفیان هم وروت ورپسې کنه بیا د مخې نه نو دواړو طرفو ته ګیر صحابه کرام او تعداد دا وی ډیر دی د دې کمم دی 1000 کسانو کې 300 لاړل 700 کسان دي او دی 3000 دي او هنګامي حالت ته نبی علیہ السلام میدان کې د صحابه ټول ته تر به تر شو ځکه چې بس هنګامي حالات او سال ته ایثار سال ته ایثار ال ته پجنګ بل ځای کې بجنګ د یو بل نه دی خبر دا حالات دي پدې کې د دوی هدف دا و چې نبی علی السلام لزان ورسو او بس دې شهید کو کیسه به ختم شي هغه چې مشر دی پیغمبر دی د لیډر دی د مو وجب صحابه په خپل ختمي مسلمانان بهرحال په نبی علی السلام مسلسل حمله شروع کړ او نبی علی السلام ولاړو بده کې د دوی س جنگیالی را مخې ته شو چا چې قسم خوړلی و چې نبی علیه السلام به وجو پای کې یو سړی عبد الله ابن شهاب اراغه نبی علیه السلام په دې مخ وو زخمی شو دغه پیغمبر هدف او هغه صحابه نشته ته تربیت لري سره یو څو صحابه ولاړ ته تربیت دي ټول هنګامي حالت بیا عتبه ابن ابي وقاص نو مارغه ناغه نبی علی السلام باندې د غټو گزارونه شروع کړ نو د نبی علی السلام د مخامخ غاخونه مات شو د نبی علی صلوات و سلام دا شونډه مبارکم زخمی شو او په دې غټو گزارونو کې صحابه کرامو دا سوکړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غر طرف ته بوته چې اغلتا پناه واغستلی شي خود دی خو مخکې ناغه کند کنولې وي نو چې نبی عليه السلام دا صحابه روان دي چن صحابه دي وسره خو ته تربه تر دي کنه هنګامي حالت ته چرته لکه دو درې مرګري نه التل شل راته ودي دو درو نه بل ځای کې لشل راته ودي بدحل د یو بل حال نه نه خبر چې نبی علی السلام اخوا بوتو دا غار طرف ته پنا ورکول یو غار واغې ته رساو چې زخمی حالت نو هغه دوی چې کومې کند جوړې کړې وي نو پاغي نبی علی السلام رخت نبی علی السلام را پریوت پاغه کند کې را پریوت نو نبی علی الصلوات والسلام زخمی شو دې کې علی رضی الله عنه او طلحه رضی الله عنه زر نبی علی السلام بار راويس لاس ما سی ور کو کندې نه راويس په دې کې یو مشرق ابن قمیه ینو اغراغه نبی علی السلام په سر زوردار گزار ورک سروان اکم خود چو د نبی علی السلام په سر غدوس باندې ټوپه ا دوه ټوټه شو نو دا یو خود اوس په نبی علی السلام په دغه ننګی کې نه نوت نو دا غي نوی نه شروع شو ډیر زیات وینه تر روان شو هو نبی علی السلام په دې گزار بیا را پریوت سخ گزارو په دې کې یو بل مشرک راغی عبد الله ابن حمید نو چارا مخ کې کېده نو ابو دجانه رضی الله عنه ولاړو نو هغه بس سړی وو ختمې کو نبی علی السلام مخ مبارک نویني را رواني په دې کې صحابي د مالک ابن سنان ارا منډکړه نبی علی السلام مخ صفاک د وینونه اوینه نو درې د بیا علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها په بو انزلا علی رضی الله عنه بو بر وړه فاطمه به انزلا نو درې د اخر دا چې هغه التدا سي سشه مې راغون ک کنه پتره یو شی بل شی وغه اوس وځو هغه یې ولا په بیا کې خو چې دا وینو درې په دې کې هغه اوس پنه نه نوته دا ټوپه ناغه ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ راغ نو هغه د نبی علیہ السلام د مخ نه راويس راوتن نو خله باندې داسې خله په کې خو ریخ کړه سي بهرحال مسلسل د غشو باران مصطفی نبی علیہ السلام شروع دی خو موقع د بسوله په دې کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ناغه غشي منکول ولاړو مسلسل اخوا کېدنه تر دې چې د ابو دجانه رضی الله عنه دون زخمی شو چې د زخمونو تاب نو شهید شو په دې موقع تقریبا ودی کوسو صحابه د پیغمبر د پاسه ځانونه وجلی دي داسې لکه پیغمبر بچکی یو وجلی کیږي بل وجلی کیږي نو دا ابو دجانه رضی الله عنه هم بس د نبی علی السلام بچاو کې دغه ځای کې شهید شو په دې کې دغه مشرک قیمیا لیسی اب بیا حمله کوله نو په دې کې مصعب بن عمر د نبی علی السلام علمبردار د جنډه وسره ده نا وسر مقابله شروع کړ چې مقابله شروع کړو نو اخر غریب هم شهید مصعب بن عمر هم شهید شو دینه بعد تل هر زیلان هو رامنډ کړ تلوار ایروستو دا کافر چونو دی په شابانې پس غلیدو شروع کړ او مصعب بن عمر زلام چې شهید شو نو د دې مشرکانو دا خیالو جوړی دا مونږ نبی علیہ السلام شهید کزکه چې هغه نبی علیہ السلام ته مخ ته ولاړو بچکوي بچ هغه څنګه وو نو چې را پریوت نو دی جوړی دا نبی علیہ السلام را پریوت دوی جوړې دا خو مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام شهید ک ابو سفیان تم غلط فهمی وشو مې جوړې کاروش نو ای आवाज یو کا چې محمد اوجلش اعلان کوره محمد اوجلش صلی الله علیه وسلم مطلب دا چې په دې بدا صحابه کرام زما په دې خبره کې راشي او دیو میدان پرید نو پدې کې یو بل ابی ابن خلف نبی علیہ السلام د مکه کې دمکی ورکړی چې زه به تا وچنم د نبی علیہ السلام ته ما یو ډیر تیز رفتار اس ساتل دی او په دې باندې به زه تا وچنم نبی علیہ السلام به زه به تا وچنم نو دغه ظالم په تیز رفتار اس باندې رامنډ کړو د نبی علیہ السلام دا شهید کول او قتل کول چې رانیږدې شو صحابه کرامو د وخه په تور وغیرہ پدې کې نبی علیہ السلام ته نه تاسو ته سموای دا به زما د لاس امري پدې کې یو صحابي حارث بن زما اثر نه زوا دا غنه نه زوا غستا او دا نه زوا داسې پیواله نو دلته د شټه داسې وګارید د په چغو سورو زخمی حالت کې مکه ته تله او بیا الته مړ شوی حالانکه معمولی غونته خلکو به ته غیرت ورکاوه ته عجیب ته نو معمولی زخم ته چې چغه وي تاسو به ته نشته دا والي چا ده محمد والي صلی الله علیه وسلم دینه مردار شو بهرحال د نبی علی السلام د شهادت افوا پیلوش صحابه کرام ډیر غمجن شو مدینه کې دا خبره پیلو شو هغه مسلمانان خپه شو زنانه وروته پاتې خلک وروتل د نبی علی السلام د شهادت आवाज مقصد هم د دې دغه چې دا تورډال دی پری دی وګورځي په دې کې صحابي د کعب بن مالک رضی الله عنه پدې کې دا سه وشو چې ابو سفیان خو خیال لا دی چې بس نبی علی السلام وفات ته نو دی دا سه په یو ډیره او خط اول ته आवाज وکړو خیال دار جوړې دي مړی دي نواز یو کافی کو محمد صلی الله علیه وسلم محمد در کشته کنه وجل شوی دی صحابه جواب ورکو نبی علیہ السلام چپش جواب مو ورک په دې کې وی فیکم ابو قحافه ابو بکر ابو بکر در کشتا نبی علیہ السلام یې چپ شه عمر در کشتا نبی علیہ السلام یې چپ شه هغه وی اعلو هبل هبل زنده باد ټول مړ شو خیال دا نبی علیہ السلام وتوی سموای پدې کې چې دا خبر او کړه نو عمر زلان هو بس هغه گزارو نکړې شو وتوی د الله دشمن مونږ ټول جم دیو او بیا د یو आवाज لګول او چلانا عزا ولا عزا لكم د موږ عزا شته تاسو عزا نشته نبی علیہ السلام یې وسور کې جواب نو صحابه وته لنا مولا ولا مولا لكم زمون الله شته تاسو الله نشته مولا هم نشته برحال بیا ابو سفیان اعلان وکړو چې را روان کال به زمونږ بیا بدر کې چنګیل ته وګورو مقصد دا و چې راشه دوی به د خیال باندې غافل شي چې دله خمون شکست ورکړ لاړل او د د مقصد دا و چې دی به دلته اختی زو مدینه په شهر باندې عمل وکړ نبی علیہ السلام هم هروی کمانډر دی پوی جرنیل دی نبی علیہ السلام یکدم صحابه ته وی زې ورشه منډه د مدینه حفاظتی انتظاماتو کې چرته په مدینه باندې حمله ونکي دنه نارینا زنانا دي ته نقصان نه رسي او 70 صحابه کرام د غلطه په دې موقع بیان دی بیا شهیدان شوی چې یو پکې سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ دی 40 40 صحابه کرام زخمیان خو بیا دوی دا سه وکړل چې پوه شو چې را مدینه خو دوی حفاظتي اقدامات وکړل په مدینه ورنغه مخکې ته حمرا الاسد وتوي یو مقام دی ابو سفیان دی ال تور رسیدل ال ته چور رسیدل نبی علی السلام ته پته ولګی دوی د اغه زین اراده و چې په مدینه به عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څه اته میله د مدینه نه بهر ځای صحابه کرامو ته وې چې د مدینه حفاظت هم مضبوط کړي او راځي ورپسې الته ځو الته ورپسې ځو چې دې ډاډه نشي خو مونږ سره به هغه کسان د جنگ لوزي چې په دې وحد کې شامل شي هم دغه وحد شرکا دی بزي بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو پدې کې یو قبیله ده نبی علیہ السلام په سبا باندې د مسلمانانو سب بندي وکړو دفاع د پاره مکمل تیاری شو بنو خزاعه او قبيله وا نو د مسلمانانو سره هم سمواهده او همدردی وا خو د قریشو سره هم دوستانه وزړه نو نه د هغه سردار معبد خزائی راغې نبی علی السلام ته کیناس خپل لکه کم اید تکلیف ملو شوی او داغه او زر تعزیت او سباز خبرې مسره وکړي او بیا دینه پاس لاړ ابو سفیان کمزې چې ابو سفیان پراتو دا غ فوج او خدای اراده و چې مسلمانانو سره با جنگ کو معبد وتوي جنگ مکو ځکه محمد رسول الله سلام او دا غ مرګري ورستا په تعقب کې دي تا پسې دي تا نه غافل نه دي راغلي دغه دي خو تعداد کې ډیر زیات دي د پیو روب غورداو نو په دې باندې ابو سفیان پریشان شي معبد وتوی خه خبره داده چې زه واپس اخر واپس نبی علیہ السلام او صحابه کرام چې ورسېدل نالته میدان خالیو دا تقریبا 19 شوال او تقریبا 4 اپریل دغه ځای کې نبی علیہ السلام او صحابه کرام سو خسار شو دو ورځې او بیا دا غینه بعد واپس رااله نو دغه تغزوه ده حمراء الاسد وایي چې دا د احد نه بعد چې د هغوی اراده وه د حملې او هلته یې پړاو اچولی نو نبي علیه السلام دوی د دغه ځای نه تښتولو دپاره نبي علیه السلام ورغلی او الله په هغوی باندې رعب واچو دغه ځای نه لاړل دا خو د احد مونږ نن داسې لنډه لنډه خاکه ووې چې څنګه دا جهاد شوی او غزوه د دې تفصیلی واقعات بعضې چې کوم شوي دي هغه به انشاءالله آینده درس کې وایو.